الله نفي د شرک په دعا کوله اثبات ته توحید کو په ادله او عقلیو سره لسو سره او اقسام د شرک تمام رد کول دارنګ اثبات د باس بعد الموت کو په دې صورت کې دا دو دعوی وي د دې صورت دا صورت څلورم صورت ته د نصف د قران عظیم نه دی پله په دې کې الله پاک د دې ابتدا د یا ایه الناس سره کړ ده او بل صورت ابتدا د قران عظیم نه څلورم صورت سوره نساء هغه په یا ایه الناس سره کړی و په هغه یا ایه الناس سره په هغه کې په هغه صورت کې مبدا د خلق ذکر کوله او په دې کې انتها د خلق ذکر کوي په دې کې احوال د قیامت راوړي چې د خلق په ټول ختميږي قیامت پر راځي مخکې دو فرقه ذکر شو دو خصمین ذکر شو هغه شپک فرقې ذکر کړي یحلون فیها من اساور من ذهب خستکیږي با په دې جنت کې دغه دویم فریق دغه ایمان والا من اساور من ذهب په بنگړو باندې من ذهبن د سرو زرو به ولؤلؤ او په ملغلرو باندې ګور هغه یو فریق ذکر ک چې هغه له الله سزاګانې ور کوي پاغه سټکو په وسپنو به وهي په ګروزونو به وهي ادوب الله خسته کی کالیدار به کی یحلون فیها دو تب کالی وا چولې شي کالیدار بکړې شي بنگړي بور توا چولې شي باوغان بنگړي خو ګور دلته من اساور من ذهب وي د سرو زرونه او رس سوره حدید کې راځي الته ورته فزه ویل سپین زر او الته بیا دا سرم ذکر کړل چې لوخي بم د سپینو زرو دلته وی د سرو زرو ځکه دلته کرامت د ذکر کې عزت کنه نو زیات احترام او د عزت توجنه چې دته به کالی د سرو زرو اچول شي یا مراتب د جنتیان ته اشاره څنګه چې جنتونه په مرتبو سره دي نو جنتیان په مراتب سره جنت ته ځي او اللؤلؤ ويحلون يحلون لؤلؤا خسته بشي دو پاغي کې په ملغلرو باندې د ملغلري به په ټول بدن منې خوري شي لکه په تمامو کپړو کې به ملغلري ولګي ځکه دو ته هغه لار د پاکې کلمې خول شي و طیبا من القول هغه طیب من القول څه شي دی هغه کلمه د توحید نو وهدو ال الطیب هدایت ورکړې شوې دو ته د پاکې وینا هغه پاکې وینا لار دو ته خول شي و هغه توحید مسله دو منلې و د الله وحدانیت نو څکه دا جنتونه ور ور کړی شو وهدو الى صراط الحمید او هدایت ورکړی شو دوی ته د لارې د ستایل شوی ذات الحمید هغه ستایل شوی ذات الله دا غلار ورته خودل شي و یا حمید معنی څه قران عظیم د دې قران عظیم لار ورته خودل شي و حمید ځکه حمید دا ستاینه د موحد څه دی کې زده کړې و په دې قران کې زده کړې وکړه د الله ستاینه احادیث کې راځي چې جنت ته به داخلي کې الحامدون د الله ډیر ستاینه وایونکي نو هغه ستاینه د کوم ځای کې زده کړې په دې قران کې الحمید ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام اوس د دې زنه هغه کافر ذکر کوي چې داغه کفر او داغه کافرواله متعدی دي یو سړی دای چې داغه ګناه داغه کفر داغه پورې منحصر وي لازمی وي بل چاته دا غي څه اثر نه رسی یو داسي چې هغه متعدی وي متعدی داسي چې خلق د لارو نه منی کوي د الله د دین نه منی کوي ودریږي ورته لار کی دي دې کې هغه کافر مراد دي یقینا هغه کسان چې کفر کوي سدون عن سبیل الله من کوي خلق لرا د لارې د الله نه د دین نه منع کوي والمسجد الحرام او منع کوي خلق لره د مسجد حرام نه يصدون عن سبيل الله بعضي مفسرين وي دین هغه صلح حدیبیه مراد ده نه نه يصدون عن سبيل الله ده عام ده اول مسجد الحرام او منکی خلق لره د مسجد حرام نه الذي جعلنا للناس سواء العاكف فيه والباد مسجد حرام نه منکی دا مسجد حرام هغه چې جعلنا للناس چې ګرځولې دې موږ د خلقو د پاره سواء العاكف فيه والباد برابر دی پاغي کې العاکف الدیرا والباد او د بار نه راتونکي مسافر الله وی ګور دومره بد خلق ته چې داسې زید حرم چې پاغه کې مسافر او د مقیم د پر یو حقوق دي او دو راځي دا غینه خلق منه کوي نو دا مسجد حرام چې وي دینه تمام حرم مراد دی کنه صرف مسجد مراد دی دا برابر چې دا مسافر او مقیم دا په تمام حرم کې دي حرم حدودو کې دي کوم چې هغه د حرم حدود مقرر کړ دي نبی علیہ السلام هغه حدود کې دنه کنه صرف د مسجد ته مراد دي بعض علماء دین صرف هغه مسجد مراد دي چې په هغه کې برابر دي ځکه بار زمکه چې د حرم د کنه خلق اخلي خرسي الان کې امام بونی پر مولا وی چې دا ټول زمکه د حرم ده ټول مراد د مسجد حرام پاغه کې برابر دی څوک هغه بار نه راتلون کې مسافر او هغه پاتې کیدون کې دا غو یو شان حقوق دي نو دوی ته دومره قبیح قباحت ته تاسو کې چې د مسافر او د مقیم یو مقام دی دومره عظیم زیر دا غیر ولې خلق منه کوي هو من يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم ومن يرد في بالحاد الى ظلم چا چې اراده وکړه بالحاد الى ظلم چې کوک شي ظلم ته په دې حرم کې چا چې اراده وکړه چې کوک شي په دې حرم کې ظلم طرف ته څنګه کوک شي اراده د ګناو کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وایي من يريد چا چې اراده د ګناه وکړه ګوره په اراده د ګناه معنی عتاب نشتی یو سړی په ذهن کې رااله دا ګناه کوم دا کوم یغلا کوم په ځړه کې رااله کړي نه د عمل نه دی کړي غلط خیالات ذهن کې رااله په دې باندې دی ګناګار نه دی لیکن که حرم کې دی او حدود حرم کې او الته د خیال او اراده وکړه کړي لا نه دی نو دته به عتاب ملایږي ګناه سزا به ملایږي د دې وجنه اکثر خلک چې حرم ته لاړ شي کنه وسړه موږ مدینه کې ډیر زیات خوشاله یو په مکه کې سړی مې لکه ساپوټی راځي ساتنګي دا ساولې تنګيږي ځکه دی الته نظر خیال نه ساتي الته د ځنی خلقو دا مسلک ته چې دا پرده چې د زنانه دا په مخ کې نشته نور بدن په پټي او په مخ کې پرده نشته نو هغه زنانه مخ کاری ځنې د ناپوتوب د وجنه هغه وی چې احرام د زنانه چې هغه په مخ کې دی نو الته چې اوس زنانه لړ شي نو دا به مخ سرګنی ده دی هرم کې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه محرم او ما زه مخ له بچ قافله را لمه او مخ پټ ک کله به چې قافله نه وه نو بیا ما مخ څرګندو نو کله چې زنانه حج لا عمرې له لاړ شي نو هغه چې خپل پوټل کې ناستې د خپل کمره کې غیر محرم نو مخ ته سرګند کی خپل گاډي کې ناسره غیر محرم ور سره نشته نو مخ ته سرګند کی خو کدا سي کسان ناس دي ور سره تا غیر محرم دي پردي خلق ته نو بیا به مخه پټي نو الته د زنانو مخ سرګند نو دې لاش دې مخ هغه نظر حفاظت نه کی نو ګناه خورته ملاوي او ګناه ډبل دی نو پسړې بوج راځي وسړې حرم ته شلاړ شو سړې باندې څه بوج راځي سړې زیات وخت نشي وخت کړي حالان کې خلق په میاشتو میاشتو باندې پکې وخو بس چې څو خپل د نظر خیال ساتي د ګناه نه ځان بچ کړي نو چې په حرم کې چا اراده د ګناه کړنه ته عتاب به ملاوي ومن يرد فيه بالحادن الحاد څه دی الحاد او ظلم چې ته حرم ته لاړ شي په حالت د احرام کې او که په حالت د احرام کې نه خو د حرم حدود ته لاړ ته بخکار نه کوي ته به د هغې بوټي نه وای بې وخته ته به نور داسې کارونه نه کوي چې هغه د حرم د احترام او د هغې د عزت سره خلاف ته به د هغې عزت ساتي دارنګ حرم ته داخليږي د دا عمره او د حج نیت ته کړ دی او احرام نه چي دام الحاد او ظلم دی لکه نن سبا خلق الته د حج او د د پاره دا لیکلي چې لا حج بلا تصریح دا هغه چې حج نه کیږي چې اجازه نامه ورته د حکومت نه ملو شي نو الته خلق سکه چې زینو بیا یې نسی نو ویزه ولا ختمي نو هغه په کپړو کې لاړ شي نو بیا الته لا شي الته احرام بد دی نو دا الحاد او ظلم دی مفسرین لیکي چې د حالت د احرام کې بزي په کپړو کې بنزي حرم حدود ته چې عمره او د حج اراده دي دا دارنګ نور ګناونه شرک او کفر کول الحاد او ظلم غټ دغه دی نو الله وی ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذيق من عذاب اليم وبسکو موږ د عذاب درناک اغل الله زی ورک پس دې کې په حرم کې د سو جنا چې ته زما دا کور پاک کا د شرک نه د کفر نه مسله بیان کده غزې کې وایز بوأنا لابراهيم بوأ دو معنی راځي یو بوأ معنا د زی ور کول الله وی د ابراهيم عليه السلام لم یالت زی ور کدا استوب نه دې د پاره چې زه زما د کور پاک د شرک او د کفر نه ګور دې کې رسو د حج اعلان کړي وس د اول حج له پکار دي چې اول ته ګوره مسلې زده کړه توحید اسنه چې حج لاړ شي او مسله توحید د تنی معلومه عقیده د توحید د تنی معلومه ول تلاړ شي نو فضل حج کتاویږي نو اذ بوانا لابراهيم مكان البيت کله چې زیور کمنګ ابراهيم عليه السلام ته کله چې زیور کمنګ ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت زیور کمنګ بیت الله کې په بیت الله کې الله یې مولا زیور ک او دا مې ورته وی الله تشرک بي شيئا دویم د اسبوعنا معنا زجاج کړی دا هغه بوعنا په معنا د بیاننا دی کله چې او خود منګه ابراهيم عليه السلام ته او خود مخکې بوانه منګ زی ورکه کنه هیڅ بوانه کله چې او خود منګه ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله مکان البيت زید بیت الله ورته مې وخو ابراهيم عليه السلام بیت الله کعبه جوړول کنه د غزې ټول څه پته پکې نه لګیدا نو الله وی د تمیا غزې او خو چې دا بیت الله دی دا دې کې بیت الله جوړای الله تشرک بی شیئا مخکې لفظ د قلنا معذوف دی قلنا الله تشرک بی شیئا او ورته منګه شریک مو جوړوي د ما سره هیڅوک ما سره به شرک نه کوي الله تشرک بي شيئا ګور په دې کې تانه دا چا د پر مشرکین ته مشرکین مکه د پر چې ګور تاسو نیکی ابراهيم عليه السلام مسله بیان کړې و د شرک ناغه من کړ کړیو اتا سره له پاغه مکه کې تاسو شرک شروع کړ نو الله تشرک به شیئا دا چې جلې وبر وروړي الله تشرک به شیء شریک م جوړوي د ما سره اسیز وطهر بیتی للطائفین او پاک کای کور زما د پاره طواف کوونکو د پاره د ودریدونکو د پاره د رکوع کوونکو د پاره د سجدي کوونکو وطهر بیتیا دا طاهر دا عام ذکر کا پاک قید عام پلیتونه پاک قید شرکیاتو د کفریاتو د بوتانو د ارسنه زما د کور پاک کړي چا د پاره پاک قید طائفین ته بار طواف کوونکو ګور دلته وطهر بیت للطائفین او پسې والقائمین وي سوره بقره کې سویلو وطهر بیت للطائفین والعاکفین الته عاکف ور په ذکر کړو اعتکاف والا ځکه په حرم کې غوره عبادت څه دی طواف غوره عبادت په حرم کې څه دی طواف ذکر طواف بل ځکه نه کیږي بیا ورپسې دویم نمبر غوره عبادت اعتکاف دی خو دلته ګور اعتکاف ذکر نه کړ ځکه مخکنی آیات کې ذکر کنا سواء العاکف فيه والبعدات عاکف ذکر کړو دلته بیا د اعتکاف ضرورت کو ذکر کول ضرورت را نغی الته عاقب ذکر کړو په سوره بقره کې ځکه اعتکاف دم غره عبادت ته طواف نه رسو او دې کې اشاره وکړه لطائفین چې طواف د بیت الله نه علاوه په بل ځای کې طواف کول د کفر او شرک دی چې ته یو کور نه طواف کول د مزار نه کول د قبر نه کول دا تمام شي د شرک او کفر دی د الله د کور نه علاوه بل شي طواف پنه کوي مخکې څه وخت کې د مسجد نبوي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام روزه چوا دا قبر بیا دیغه د قبر مبارک دی غړ تلک زی خالیو د خلق په جدا سلام د بس راتاو شو تنه نو الته به طواف کو پټ په چل منی یو چکر به لګو دوا دا خلق ته پته هغه هغه طرف هم بند کړ بس دیغه نه راځي په یو ګټو دی په بلوزي داس دوسته کې عام مشرکان چې قبر ویني دا غینه طواف دی الته جنت البقیع کې هغه قبرستان کې ودا د فاطمه زهرا رضی الله عنها قبر دی دا د فلان کې دی پته نه لګی دا قبرونو نو شیعاګان زی هغه تناس او چې الته نه پریدنو راځي بار یو ساحه کې ناس یو دالان کې د حرم هغه طرف ته مخ کړی او څه فارسی کې او پدې کې څه اشعار ویني جاړي ورته ناس الکه صفا دین دی د الله توحید هغه نیک بزرگان خلق تیر شي دي نو الله وي ته زما دا کور پاک را پاره طواف کوونکو والقائمین د پاره د ودریدونکو قائم چې موږ د پاره ولاړ دی قیام کوي او رکوع سجده کوي نو درې قسم عبادت ذکر کا په حرم کې اعتکاف طواف او منځ واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل زامر وس اعلان د حج وکا خو ګوره د اعلان د حج نه مخکې اعلان د توحید وش د اعلان د توحید یاولو کو واذن في الناس مخکې وی طاهر بیت یلی طائفین حاجی سیب حج لذي دو خبرې زده کا یو توحید زده کا چې عقیده دي صفای هغه زمنګ یو ډیر مشر عالم اوس وفات شوی دی الله دې وبخ کوتل بابا هغه چې ما طواف کو یو بوډای خزوا د پنجاب وا به ما ته کړي بابا د مزار وی کعبه ته اشاره وکړي کړي بابا د مزار دا کوم بابا مزار دی غریب د دې تل وعل تل وی کړي بابا د مزار کوم بابا مزار دی دا ځنې بریلیان مشرکان به چا تاویږي کعبه نه بتاوی کی आवाज بکی یا رسول الله یا رسول الله ځنی بتاوی کی بیا غوث اعظم هغه ته بچی وبس الله به پریخي اګه کعبه ته تللی نو د کعبه نه له خپل پت کوم زه د الله نه بسوال کای نو الله وی اول خپل عقیده سمای کا حاجی دیم څه چلو کا مسائل د حج زکا مسائل د عمرې زکا احرام به وچی روان بشي یا به احرام نه اچولې هغه منافی د احرام کارونه وکي نو دم به پیراشي یو به پیراشي دو به پیراشي ګوره د حج د عمرې مسائل داسې دي کنه دې کې درمن یو ځل غلطي وکړه واجب دې ترک کنو دم راغی نو چې بیا دې واجب ترک کنو بل دم راغی نو کبل واجب دې ترک کنو بل دم راغی دې کې دانشتي چې درې واجبات دې ترک کړو یو دم ورکې داسې نشته د موسی موس کې درې څلور غلطیانې وکړي واجبات یې تر کړ اخر کې اوس یې سهو کو ټول کیږي حل شو په بیا درې سجده سهو نه کوي دلته چې دې څومره غلطیانې دي وکړ دومره به دمونه ور کوي د دې وجنه اول د حج مسائل زده کا بعضی بلاړ شي حج لا نو طواف زیارت پونه کی خپل پورټل کې به پروتي یا به طواف زیارت لاله شي نو د ماسپخین مخکې مخکې ما زیګر بره وځي دغه شان پس طریقې به ځان راو بس ډیر داسې تللی یا به په وقوف په مزدلفه کې نه کوي یا به نور څه یعنی هغه ترک د طواف ودا به فریدي بل به فریدي نو ځان باندې بدم راوړي بیا ورسته ته پوسونه کوي نو دا دوه کار وکا اول عقیده د توحید د مسائل د حج زکه نو الله وی واذن فی الناس اعلانو که په خلقو کې بالحج د حج د حج اعلانو کنو یاتو کرے جالم والا کل زامر نو راضی بتا تا هر پیاده والا کل زامر پارتی دي سورلې باندې بعضی خلق وی رجالن چې مخکې کنه پیادل نو دا پیاده حج کې وی زیات ثواب دی بعض علما وی په نسبت سورلې ته چې په سورلې ته حج کوي هغه کې وی کم ثواب دی خو دا خبره صحیح نه ده هغه وجه دا د رجالن مخکې کړلې د اسی مخکې کړلې د دې وجه نه دې مخ کړې چې دا افضل دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج په سورلې منې کړ دی په سورلې راغله په سورلې حج کړ دی نو که پیادل حج وې دا زیات ثواب وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکړو کړ نو رجالن یو رجالن د نږدې خلقو د پاره چې کوم نږدې خلق دی هغه پیاده راشي والا کل زامرن او په هغه تازي او خمانی یا په تازي سورلې منی په دې سورلې باندې زامر هغه سورلې ته ویل کیږي چې هغه وچوي وچ کړی وي دې د پاره چې هغه تیز ځکه کوم ساوري چې پیړي کنه د سوارلې د پاره خني چې نری کړی وي هغه خي هغه بیا سوارلي ککه ستړي کیږي نه یا زامر مطلب دا چې ډیرو کو سفرونه کړلی دغه سفرونو د وجنه غسه ټپ شي د خواره شي دا خو یاتینا من کل فج عمیق ته چې اعلان وکړي یاتینا من کل فج عمیق راځي به د هر لارې عمیق لرینه فج هر لار فج هغه لارې ته وي هغه درو ته ویل کېږي چې کومې د غرونو په منځ کې کومې لارې ته دي او دا حرم چې د کعبه کنه دینه غیر چا پیر غرونه دي د چې د هر طرف ناراضي کنه نو په غرب کوزي ګورته په غر کې لار اوس خو ګاډي دی پته نه لګي خو چې راځي نو په غر په منځ کې لار ده ورته غرونو کې لار ده اوس سورنګان ولې په غرونو کې او پاغه کې ګاډي دی او مخت... لارې مختصر کړ دي خو چې دې تزيد تم دا غیر چا پیر غرونه ټول من کل فج عمیق د هر لری نيز دی لارې نه برازي د هر پلان لارې منی برازي ګور دې دې کې رجال نه وي على كل زامرين وي او فج عمیق وي خو بحر ونه وي دریاب ونه وي حالان کې مخکې سفرونه ټول په دریاب کې وکنه دریاب ولې ونه وي ځکه دریاب ونه وي چې کله ته په جده کې دریاب دی مکه سره دریاب نږدې نشته نو کله چې ته په جده کې کوشي کنه نو بیا به پیادل سفر کوي بیا به پیادل سفر کوي دغه ته پیادل یا په سورلې منی په وچه منی بیا به سفر کوي د دې وجه نه بحر ونه وي کنه بهر کې خلک سفر یو کینو بیا هغه ځنه بیا په گاړو کې پیادل یا په سورلوزي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات ليشهدوا منافع لهم دې د پاره چې حاضر شي فائدو خپل ته منافع لهم هغه فائدو خپل فائدې څه فائدې دي فائدې داري چې دعاګانې وکي خپل ګناونو معافی د پر سوالونه وکي دا رنګ دا منافع دي لاړ شي تجارت پکې وکي دنیوي فائدې ورته ملو شي ليشهدوا منافع لهم او غټه فائدہ دا چې ګناونه معاف شي د الله نه سوالونه وکي الله ته ځان نږدې کی او غټه فائدہ د حج څخه ده ګوره د حج مقصد څه دی یو توحید قولی دی یو توحید عملی دی په دې حج کې عملی توحید څرګندېږي ځکه ته سفر کوي بیت الله ته ته سفر کوي دې لپاره چې طواف وکړي ال تصاورې د الله په نوم نظر کې بیا ال تصاورې د الله په نوم حلال کې نو چې تصاورې حلالین د الله نوم په واخله ځکه چې الته بس تاوري مشرکان ولالول کنه نو د غیر الله نوم به پیاغسته د نور علیه نومونه به پیاغستل نو الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات یاد کوي پاغه من نوم د الله تعالی فی ایام معلومات پاغه ورځ معلومو کې اگر ورځ معلومه کوم دي یوم النحر دا اختر رز عشر ذل عشر ذل حجه لسمه ذل حجه یو لسمه دو لسمه په سلورم ورځ کې بیا اختلاف دی دا درې ورځې چې د ایام معلومات دي په ایام معلومات په دې درې ورځو کې تاسو کوي دغه ساوري حلال کوي په دې باندې د الله نوم واخلئ ځکه حج کې نه هم ذل حج چې ده کنه دغه توقف عرفه وي او دا رکن اعظم د حج دی رکن اعظم د حج دی ځکه په حج کې څوک وي درې فرض دي څوک وي دوه دي خو دوه فرض دي یو طواف زیارت دی ایو وقوف عرفه ده او څوک احرام هم فرض دی خو احرام کې سړی وانه چا ولغه شاین لړه نو بیا په دم راځي هغه حج کیږي خو فرض چې هغه دوه دي چې هغه نه بغیر حج نه کیږي یو وقوف عرفه او یو څه دی طواف زیارت طواف حفاظت چورته وي نو دا غل سم تاریخ ته اشاره کوي په ایام معلومات ته چې کله ساوري حلاله نو په دې باندې الله نوم واخله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام پاغس چې ورکړي دي الله دوی ته من بهیمه الانعام داغه چارپیانو ساورونه الله وی تاسو له میراث ساوري راکړل نو په دې معنی د الله نوم واخله د غیر الله نوم وانخلي خو چې کله حلال کی نو فکلو منها واتم البائس الفقير فکلو منها نو بیا خورای د دینه پخپله کله چې دا قرباني دی وکړه د شکر دی ورک نو د دینه بیا اخرى ولی مشرکین به چې دا دم ورک کن د شکر د قرباني به وکړه په حج کې نو بیا به دا غینه نه خوراک خوراک پینه کو نو الله وی داغه مخالفت کوي اخرى پخپله اخرى واتم البائس الفقير واطعم البائس او اخروي په هغه فقیر مصیبت وهلی باندې چې هغه ډیر زیات وګړي محتاج دی البائس الفقير هغه مصیبت وهله محتاج چې ډیر زیات څه خوږي شي دی په هغه منو خروي ګور فقیر سره البائس وي باعث سره فقیر وي ځکه ولی ولی بعضی وخت به یو مالدار وږي او هغه مالدار به ډایټینګ کوي نه بخوري نو پاغه اړه مخره خو هغه چا منو خره چې هغه محتاج دی غریب دی فقیر دی ثم ليقضوا تفسهم وليوفون وليوفون زرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ګور د حج ارکان مخکې په سوره بقره کې ذکر شیو خو الته تر وقوف عرفه پورې خولیو نه هم تاریخ من یو وقوف عرفه وشو ما خام را لمزدلفه ته سار چې نور راخیږي مینا ته ورش نو دا لسمر ډیره ګرانه ده ولی ګرانه ده ځکه شپې تا سفر وکړه عرفات نه مزدلفه ته رالی لس کیلومتر لار دی وره ستړې شوې ډېر سخت ستړې په مزدلفه کې شپه دی وکړه سار مل چې راپاسې دي نو شپه څنګه په عام په خاور منی پروتي سړی ځان پوزي موزي چولی کټونه مټونه نه او په احرام کې نو ته هغه ځنه مزدلفین را روان شو نو مزدلفه او د مینا منځ یو بسر لګیدل دي منځ کې هغه وادي محاصر ده خو چونکه ته د مزدلفه منځ کې به د مینا اخر ته راځي نو 300 کیلومتر لار دغه ده نو دا به ته پیاده لوي نو چیرانه شیطان دی اولنې ویش کنه یو شیطان دی په دغه غرض باندې مونږ ورته شیطان وایو اصل کې جمره عقبه ده هغه به ولي نو چې هغه دی وشته نو بیا به چرته زی بیا به زی قرباني بکای ته می شکر بکای ځکه ستا حج تمتع دی حج قران دی که حج افراد دی نو بیا خو درمن دغه نشتی توري حلالول درمن نشتی که حج تمتع دی او حج قران دی بیا به څه کوي بیا به دمه شکر ورکای قرباني بکای د چې قرباني دی وکړه بیا به دغه نو سر بخره نو سر بخره نو الله ثم ليغزو تفسهم بیا ځان نه خيري مری لرکا نو چې دا دی وکړو بیا په طواف زیارت لرازي طواف افاظه نو بیا د مینا او د حرم په منځ کې 3 3 نیم کیلومتر لار ده نو چې ګاډي درته میلاو نشو پیادل برازي نو چې پیادل رااله طواف کوي نو طواف هم داسې حرم آسان سره بنت ته کولاو نه ملایږي آزاد هغه بیا مطاف فول تاویږي هغه ټول د قشنتو هغه کې نه نوځي نو ډیر ګران کار دی نو دغه رس چې دا دا ډیره سخته ده نو ثم ليغزو تفسهم ثم ليغزو بیا د لری کې دو ځان نه تفسهم خيري خپل خيري سه هغه وخت دی اوخري نوکونه دی کټ کی نور وخت دی ځان لری صفای دی خپلو کې ودی لامبي لامبل خو اسی په احرام کې هم کېږي وليوفو نذرهم او پوره دي کې خپل منختي هغه منختي کوم منظرونه چې د کړی دي کله نظر کړی بل فرض ال تل یو نظر وکړه چې الله پاک ستا په نوم بساوري علالم الله ستاره په نوم به پیسې ورکوم نو الله یغه نذور د خپلم پوره کې خپل غمنخته دي پوره کې ول یوفو نذورهم او ګوره دې کې ول یوفو وي ایفا وفا وفا ستوي تاسو ته معلومه ده وفا ستوي وفا ویل کېږي پوره ورکولو ته لکه استوفیت الدین او وفا ویل کېږي پوره ورکولو ته نو ول یوفو نذورهم د نظر سیز نه به د په خپل شي نه خوري د نظر سیز نه د وسی شي نه خوري که یو ساوري یو بيزا یو سړی نظر کوي چې زبدا د الله پونم دا ساوري به د الله پونم ورکوم که زما دا کاروش بیا هغه نظر د ورکو نو هغه نه په خپل شي نه خوري یا دیګي په خونه هغه نه بس شي نه خوري کمی بنا چې دا اولنې کور دی په مخ د ځمکه چې دا جوړ شوی حدیث کوم راځي دا رنګ سوره ال عمران کوم مخکې تیر شي کنه ان اول بیت وضع للناس ببکه مبارکه اولنې کور په مخ د ځمکه خو دې شي کوم دی بیت الله نو اولنې جمعه دغه جوړ شوی دی نو ځکه ورته عتیق وي دویم عتیق ورته د دې وجنوي چې دا آزاد دی د جبابرو د لاس نه الله آزاد پیدا کړی دی دا سری آزاد دې د چا ماتحت نه دی دا آزاد دی دا د چا ماتحت نه دریم دا د چا ملکیت نه دی چا په ملکیت کې حرم نشته او سلورم دا چې عتیق د دې وجه نه ورته وي چې ګناګار سړی لاړ شي نو هغه د ګنا نه آزاد شي ګناګار سړی ورته لاړ شي توبه وباسي د ګنا نه آزاد شي او پنځم د عتیق د کریم او د شریف په معنا راځي په دې کې شرافت ته بیت الله شریف په دې کې الله شرافت خېره نو ول يتوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله ذالک دا خبره یاد کړئ چا چې تعظیم وکړو د عزتمندو د الله فهو خیر الله دا هغه د پاره غوړه دي یعنی په حالت د احرام کې ته حرم تلاړي نو عزت د حرم داري شیخ کار بنه کوي دارنګي بوټي به داغې نه کټ کوي داغې به عزت ساتي احترام بکوي که په حالت د احرام کې او که په حالت د احرام کې نه یا کوم سيزونه چې الله حلال کړیو کوم ساوري دو ولګیدل داغه په شان ساوري په ځان باندې حرام کړو لکه بهیمه هغه صائبه حام دا وخونه چې ما او خان هغه چې ذکر شي دي مخکې هغه هغه حرام سيزونه هغه حلال سيزونه هغه په ځان باندې کړو حرام کړو الا ما يتلى عليكم مګر هغه چې لسته کېږي په تاسو باندې بیانېږي په تاسو باندې هغه څه بیان شوی دی مخکې په سوره مائده کې بیان شوی دی کنه دا رنګ سوره بقره کې انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر خنزیر په هغه حیواناتو کې د غدر منی حرام وما اهل به لغیر الله هغه کلمه چې په یو ساوري ویل شو د فار د غیر الله چې دا د بران کې بابا پونم دغه ساوري دا ټول در منی حرام دي الا ما یتلى علیکم دغه دي هغه وسن دی هغه څه شي دی وسن دی دارنګ د وسن اطلاق په دغه منیوم کې په صلیب باندې لکه عادی ابن حاتم رضی الله عنه چې د نبی رسول الله والسلام مخې لراغه او نبی علیہ السلام ورته وی دی غاړې ته څه شي چولې عادی ابن حاتم رضی الله عنه ته القي هذا الوسن القي هذا الوسن دا وګرځو دا وسن دا څه شي چولې لري کا دارنګ د وسن اطلاق په قبر منیم کیږي لکه نبی علیہ السلام هغه دعا کوله اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد الله زما د قبر نه وسن نه جوړي چې داغه عبادت کړي شي بیا چې د خلق رسو داغه عبادت کوي دارنګ وسن بوتم ویل کیږي هر هغه شی چې د الله نه علاوه داغه عبادت کیږي هغه ته وسن ویل کیږي دا فاجتنبوا رجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور او ډډه کوي د وینا دروغونه دروغ وینا نه ځان بچ کوي قول الزور گواهی دروغ جنا خبره دروغ جنا داغه نه ځان بچ کوي حنفاء لله غیر مشرکین به کلک شي په اخلا کلک شي په اخلاص کول الله ته حنفاء لله په حنیف او په حنفا په دې کې دوه ماده په حنیف کې یو ماده د قائمېدو او یو ماده د قطع کولو ختمولو یو ماده د ودریدو یو ماده د ختمولو حنفاء لله شی ودریدون کې الله ته ماتون کې د شرک دا سودرګه الله ته هغه شاعر مو کنه چې ادرکنا من الليل حجازا بعدما اقام الصلاه العابد المتحنف من په هغه وخت خپل قافله ومندله کله چې هغه عابد ولاړو خپل بشتره پریخي وا ولاړو الله ته بستر پریخي وا ولاړو الله ته حنیفو مطلب یو شی پریخودل او ودریدل دي ته لکه حنیف نو حنفاء لله اخلاص ځان کې الله پیدا کا غیر مشرکین به مکی گئی شرک کون کی ومن یشرک بالله فکانما حرم فانما خر من السماء فتخطفه الطير وس الله یو مثال ذکر کړي د مشرک ومن یشرک بالله چا چې شرک وک د الله سره فکانما خر من السماء ګوې کې د اوغرزول شو د اسمان نه فتختف الطير او تختو دلره مارغان او تهوي به الريح یا خکتو غرزو دلره سلی په مکان صحیح په مکان لري کې په ځای لري کې الله یو مثال ذکر کوي چې ګوره د مشرک مثال داسې دی لکه چې د برې نه وسړې وغورځي بر مطلب د اسمان مثال د توحید امام ابن قیم وایي د اسمان مثال څه شي د توحید او پاره کې نور اس پوګمه استوري دي دا مشرک د توحید پر خو شرک شروع کو نو د دبر نه راو ورځي ذلیل شو برنه الله راو غرزو ذلیل شو پکې نو فتختفو طير دا طير سدي مارغان سوق دي دا دغه پیران مشرکان دغه مولیان بد عمله دا دو په لاس راغې نو ایمان ته نواغس عقیده ولا خراب کړه فتختفو طير یا دا غو په لاس خورانغه او تهوی به الريح لاړ مرتد شو دهری شو کمونست شو بل طرف ته وخت بدین من اعتراضونه شروع کړه زنديق شو نو دی یو لری زیته یو غورځو کندې ته روک شو غنوم ناموس روک شو الله وی د مثال داسې دی ذالک ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب ذالک دا حکم دی د الله یاد کئ او من يعظم شعائر الله چا چې تعظیم کو چا چې تعظیم کو د خاص د نه خدای الله تعالی چې الله مقرر کړی دي شعائر الله هغه نخې د الله تعالی چې الله کې ته شعیره ویلي نخه د الله د دین نخې شعائر دي هغه شعائر څه شي دي هغه کعبه ده صفا مروه مزدلفه او عرفات او مینا دارنګ جمعهتونه عبادت د الله هغه هدايا او قلایت چې هغه طرف ته دا ټول شاعر الله دي د دې په عزت نه کوي د دې په عزت کوي کوم ساوري چې حرم ته مخ روان شو ساوري حرم ته روان شو قلاده ورته واچولا نو د هغه به عزت کوي د هغه په عزت نه کوي ځکه دا شاعر الله دی دی روان دی تعالی دا قرباني د پاره نو فإنا من تقوى القلوب نو یقینا دا د تعظیم د اخلاص د زړونو نه دی انها من تقوى القلوب دا تعظیم د شعائر الله دا د څه دی د اخلاص د زړونو نه چې په زړونو کې کله اخلاص تقوی کنه نو دې د شعائر الله عزت ساتي فإنها من تقوى القلوب نو یقینا تعظیم دی د اخلاص د زړونو نه دی دا فإنها من تقوى القلوب یقینا دا د پاکو د زړونو تقوا ده دا د تقوا ده دا تقوا ده ځکه تقوا دا صفت د زړه دی ګوره ځکه نبی علیہ السلام فرمای الا ان التقوا ها هنا نبی علیہ السلام خپل زړه ته اشاره وکړه تقوا دې دې کړه لکم فیها منافع الى اجل مسمى تاسو لپاره پاغي کې فائدې دي علاج المسمن تر نډي مقرره پوری فائدې څه دي امام مالک رحم الله وی موتا کې چې فیدی د دې تاسو وقوف په مکانونو کې وکړي چې په کوم کې وقوف ضروری دی لکه وقوف د عرفات وقوف د مزدلفه وقوف د مینا په دې کې تاسو وقوف وکړئ ودرېږئ غزه کې کینې څومره تاسو ته وخه خودلې شي دی اله اجل مسمن تر نیټه مقرر پوری عرفات کې به وقوف څه ټیم پورې کوي د غروب شمس پورې چې کله نور پنا شو هغه ټیم پورې به تا غزه کې په عرفات کې به په مزدلفه کې به مبيت کوي شپه به تیرای او په مینا کې به هغه سورې یو باسي دوه ورځې درې دي الى اجل مسمى ثم محلها بیا انتها دغه فائدو تا چې فیدی واغسه دغه وقوفنا الى البيت العتيق هغه بیت الله آزاد سره دی کله چې ته انتها کوي کنه احکامات ختمه د حج نو هغه سره دی بیا هغه بیت الله دی بیا براشي بیت الله ته او الته به طواف ودا وکي نو هغه ثم محله الى بيت العتيق مطلب دا دی چې اخر کې راشه طواف ودا وکا نو بیا زدا غزين رخصت شه او بعضی وینا ولکم فيها منافع الى اجل مسمى دا منافع څه شي دی هغه ساورې دی کوم چې تا د پاکستان نه د بل ملک نه الته روان کړل لا روان کړي دی نه دی نو تا ته مقرره کړي نه فیدی اخلا خو چې کله دی روان ک کنه هدیه شو قلایت شو نو بیا ستا غنه فائدہ غستل منو شو علاج مسمى تر غنیټه مقرره غنیټه مقرر کومه ده چې هغه ساوري تر روان کړي هغه پوری ثم محل الى بيت العتيق بیا انتها حلاله ده دغه توري بسېږي کیږي د حرم په حدود کې پوه شوي ولکل امه جعلنا منسک داس له خوب راځي کولی ولکل امه جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام الله وی د هر هر امت لپاره الله من الله ما یو د قرباني یو ورځ مقرر کړل قرباني مولا مقرر کړل چې به ساوري ساوري بدو علالي نو الله وی ولکم کل امه جعلنا د پاره د هر امت مقرر کړي د منګه طریقه د قرباني الله وی د هر امت د پاره طریقه د قرباني د هر امت وا عبادت د قرباني او د وینو تیولو دا په هر امت کې الله دا اخوا نو ليذكر اسم الله عليه دې د پاره چې یاد کې نوم پاغي باندې د الله ګور د ليذكر اسم الله عليه دا ولي وی بار بار ذکر رد په مشرکینو کې مشرکانو با د الله نوم نه غسته پاغه سوري باندې د غیر الله نوم به غسته نو اوس وی د الله نوم په اخله د غیر الله نوم په نه اخلي ليذكر اسم الله على ما رزقهم پاغي باندې چې الله ورکړي یو ته من بهیمه الانام د چار پایانو د ساورونو نه فیلاکم اله واحد لایق د بندګۍ د حقدار د بندګۍ تاسو یو دی نو فله اسلم نو خاص هغه ته اخلاص کوي وبشر المخبتين او زیر ورکا هغه کسان ته ځان کوز غنون کوته المخبتين عاجزي کوونکو ته مخبت څه ته وي مخبت وي تواضع کوونکي ته تواضع چې داغه پزړه کې تواضع وي بعض خلق سټي کته کړي خو دغه د تواضع نه وي سټ کته کې بردا تواضع ده تواضع د زړه شی دی چې پزړه کې تواضع عاجزي وي امام قرطبي وي تواضع دا مخبت څه ته وي هغه مخبت دي ته چې پاغه ظلم شي داغه انتقام نه چې پاغه ظلم شو هغه داغه بدل انتقام نه اخلي هغه ته مخبت وي او ګور دا حاجی په دې کې به عاجزي وی ولی ځکه د کپړې واچولې د عاجزۍ د معمولی سپلې پخ پوکړي کومې کپړې واچولې یو لنګ ولې یو ساده واچولې او سر نه سرتور دی او د خپو کې د سپلې دي چې معمولی غونې دا دې لکه خپيابله لکه سړی دعا کوي کنه الله خپو نه خپيابله سر نه سرتور ساده تر غلې نو د خپونه خپیاب له سر نه سرتوري یو احرام یا چولی کفن په حالت کې روان ځان عاجز کړي الله ته نو په دې کې عاجزي پکار ده نو ځکه چې ته حج کوي نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج بیا به دا درې صفات بدر کې نه وي دا درې قبایح دا بدر کې نه وي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم اوس دا مخبت مونږ ونه پیژند عاجزي او پکې څنګه وي الله مونږ ته دا مخبت وخیا چې ځان کې دغه صفات راولو الله وی دا صفات دی پکې الذين اذا ذكر الله دا هغه کسان دي کله چې یاد کړي شي الله د دوه په مخه باندې نو وجلت قلوبهم نو او یریږي زړونه ددو زړونه او یریږي په زړونو کې یره پیدا شي امام قرطبي بیا په خلق رد کړ دی علامه لوسیوما ابن جوزی هغه په دې ردونه کړل چې ګوره بعضی خلق چې هغه ذکر شروع کی کنه نو په هغه موږ باندې وجد ولګي څه شی ولګي دا وجد نو دا سر بو یو هو هو بکی ازنه په ګډا وسره شروع کی نن سبا پکې د چته مخکې موږ نه ولیدلی خو د نیټ په ذریعه سره خلق ولیدل اپکه بیا ځنې په کرنټ ور کوي لاس ور کوي جوغور تر ورته غټیږي ټوپ نه وي بیا دا شیزونه په ترک کې ډیر زیات دي ترکیان چې دي کنه پاغو کې دا شی ډیر زیات دي دا غډېدل دا بدعات دا شرکیت دا پاغو کې ډیر دي دا ګیرنې به جوړې کړي داسي او ټول به یو ځای من دا سرونه خوځي د قشانه یا په ګډیږي ور سره وجد کړهل الله الله وی چې کله تا کې عاجزي وا د الله نوم واغستې شو ذکر د الله او شنو وجلت قلوبهم زړونو کې یره پیدا شي نور علمانی ولوي او حسن بصری نه نقل له حسن بصری ویل دي کنه تلبیس ابلیس کې دا نقل شي د حسن بصری رحم الله نه چې دا کوم خلق من دا ګډا لګي دا وجد کې موږ رالو کنه ویدو د کوی په غاړه کې نه وای د کوی په غاړه کې نه وای د خپل د کوی ته کې دې دې بیا کې د کې دی وجه درش چې ډون کوی کنه کده سل میټر ډونګي اده من دې بیا وجه درش یا د بلای په سر کې نه وای د من دې وجه درشي بیمنګ من وجه دراغلی ارکه تا من خود وجه دراغلی په وار میدان کې یا خیر کنډیشن نه بیا د جمعات بیا دی کې خنځیران په جمعات کې به ګډا شروع کړي هناره بخي اګه جمعات خو د موز دی دی نو دوه په ګډي کې وجد کې راغل پیر سه وجد کې راغل قران وی چې کله ذکر د الله کېږي نو وجلت قلوبهم په یری شي زړونه دادو والصابرین علی ما صبهم صبر کوونکي په هغه مصیبتونو چې دوی ترسي دوی ته یو مصیبت ورسي تکلیف ورسي دی مخبتین وتا نو دوی څه صبر کوي په هغه من او دریم والمقیم الصلاه پابندي کول د مونږ د مونږونو پابندي کوي دا نه ده چې ځان ټون ټون کې او موس کې بیا نه چې موس کې ګوري نو مونږ کې نه ولی پیر سیم خو بیګا شپې خوب نه کړي ټول شپه عبادت کو بیا ود شو او بعضی پیران پکې چرس کی چرس کی وی دا پیر سیب دی وی دا خو فقیری نشه ده دا خو فقیری نشه ده دا خو ټول خلق کوي نو دا فقیری نشه پکې او پراته وي دا نه دا پیر سیب ناس دی هغه ته خلق پیسې غورځي په پیسو کې تری په ګلونو کې تری پیر سیب د جیب نه بچرته روپۍ ونه وسی ابازي پیران داسي کنه د مریدان را روان نو هغه په اسلاس ملاوي الله صلی الله علیه روپۍ ور ورکي نو چې د 1500 د زر په نوټ یاده سي ګورو هغه جیب کېږي او چې د لسو شل 500 هغه راته کته ورځي نو چې د سر نه په پورته هغه جیب کې ولې سمنن قلیلا دی کنه لګي پیسې بناخلي ډېری باخلي او ډېری د سر نه په پورته دي نو هغه ډېری بیا جیب کې دي الګي بیا خیر دې په مزار مزار لګوي په خانقاونو لګوي نو د خانقاونه د پیرانو د د پاره جوړ کړ دي چې پیسې وګټي دمونه چې د د پاره چې پیسې وګټي تعویذونه د د پاره لګي چې پیسې وګټي الکه تاسو علما پیران اوس د دې زنه د غټ ساوري چې هغه اوخته راغې الله وی چې کله دا د حرم ته روان ک قرباني ته نه کوي نو دا شاعر الله شو دا د شاعر الله نه یو شعیر شوند د به عزت ساتي د د به احترام کوي خوخ پالاله څنګه دو خلالو چل درته خي والبدن جعلناها لكم غټ ساوري یعنی وخان الله دې ګرځول موږ تاسو د پاره خاص نه خدا الله تعالی نه من شاعر الله خاص نه خدا الله تعالی نه تاسو د پاره د فیدې تاسو د پاره فيها خير پدې کې غورواله دي خېګړه د تاسو د پاره نو فذكر اسم الله علی یاد کړئ د الله تعالی نوم پاګه باندې صواف صواف په داسې حال کې چې دی ولاړی په درې خپل منی ولاړی دی یعنی پدریخ په معنی ځکه اوخ چې کله حلالې کنه مخکنه یو خپل ولا وتړي داس او بیا دې کې د دې غټه د مړای کې نو دا به خاص خلق ته دغه حلالو لسو چې په پويږي تیره چړکې ور سره غټ خنجري چاکوي هغه ولا قزل زور سره داسې رواچي هغه قزل غوس دومره غټه ده چې هغه غوس کینو بس وینه دنه روان شي روان شي د سړقې کې د نبی نزدې زین دی ارتاو شي نو چې ارتاو شي نو الله یې بیا تنه سرمنو باسه او بیا خورا نو دغه طریقه ده د حلالو نو فذكر اسم الله عليه صوافا یاد کینوم د الله په دې وخ باندې په داسې حال کې چې دی ولاړی په دریخ په نو فاذا وجبت جنوبها پس هر کله چې دی وګورځيږي په اړه خپل باندې خپل په اړه باندې ارتاو شي ځکه ته الته تلې حرم ته تا ته پته نشتی نو ګڼ سوال ګرندي ګرځي ګڼ خلک ګرځي نو اوس ته ته وخت پکې وشو اوس ته دا هغه د می شکر ورکای اوس ته پته ولګي د پکې د خلکو پیژن نو اوس ځنې محتاج فقیران داسې دي چې هغه قانع دي صبرناک هغه څه شي نه غواړي غلی ناس دي نو هغه لورکا اول معتر هغه بې صبرته چې حرسناک دی راشي تا نه غواړي نه وراشي ځان مخې مخې ته کړه السلام علیکم داسې بکینی تا ته پته نه دي سره راغلی هغه پکې دغه لپاره راغلی القانع والمعتر یا به وای چې شي راکا والمعتر صاغه به صبره كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله وي دغسي سخرنا لهم تابع کړی دي منګه تاسو په دې لپاره دا سوري لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر د الله وباسئ ګوره دا غټ غټ سوري د الله ستا مسخر کړی تابع کړی دي ته علال کې روایت شي نو الله ستا تابع دي کړی دي نو شکر د الله وباسه کن پدې لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اوس ګوره اشاره اخلاص ته کوي ته ساوري راولي پنځله کمنې ساوري د قربانۍ لپاره اخلي لس لا کمنې اخلي 50 لا کمنې اخلي ورته پزړه کې اخلاص نشته نوم ریاده سمعت په عجب دی خلق ته ځان خچ وګوره کنه دا څه غټه قرباني مې وکړه لکه باز خلک غټ خیراتو کې کنه دا تپوس کې خیرات څنګه خلق څه تعریف وکړه دا رنګ غټ غوي واخلي نو راشي وي چې څنګه چلیا دا قرباني مې څنګه واغستا وګوره ورته کنه خصه اورې ځان لا واخلا خو اخلاص ریا بنه کوي ځکه نبی علیہ السلام وی کله چې په ژړه کې ریا راغله کنه دا وایا اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم ذکر ریا شرک اصغر دی د دین ځان بشکول پکار دی هغه عمل خو رخ شو پولټه شرک دی وکړه چې ریا دی وکړه نو الله وی ځان د ریا نه بچکا بعض سړي براشي جمعات کې به نفل شروع کی کنه ځان بخیله سوګ دوګ د نفلونه بکې بعضی براشي جمعات کې به تلاوت ځان یو خدا نه چې تلاوت کړه کې ریا نه راځي خبره نه عبادت کې ریا مر راواله بعضی براشي وګدو د مزونه بکی چې خلق نه د زر زر کوي او چې خلقي دا ډیر پارام کې رکوع سجده قیام دا ډیر پارام کې خو چې خلق نه کنه نو بیا په سکندونو په حساب سره کوي او جاړي پکې بعضی امامان دي هغه په موس کې ولاړ کنه بعض امامان لکه د حرمینو شو یا بل ډیر نیکان خلقي بزرگان یقیني سړي دا هغه چې جاړي سړي لمزه ور کوي بعض یو پکې مخ کې پجړا شي ته به چې د مرای نه میونی سره اته جاړي سره په مخه وای ځان لکنه نو دې به قصد نه جاړي په دروغه باندې دا ولې د ریا کوي ریا نو الله وی دریا نه ځان بچ کړي د سنه دریا نه ځان بچ کړي ریا ونه کوي چرته عمل کې ریا را نشي ډیر وینه تنه لاړه شل کیلو وینه تنه لاړه ډیر کیلو لاړه دا وینه هم الله ته رسی الله نستا دی وینه ته ګوري چې ساوی نه سو وینه وکړه ولکن ينال التقوى لیکن رسی هغه ته قبولیت سره التقوى اخلاص تاسو تاسو اخلاص هغه ته رسی الله تاسو اخلاص رسی اخلاص اخلاص څه ته وایي چې دا زړه ما ته ګورئ چې دا زړه تاسو سي حق اوپر اوړي لزنس کوم خو الله ترسي سشه د قبولیت د پر اخلاص تاسو رسي تاسو سشه نه رسي دا غوخه نه رسي وینه نه رسي الله دغه ته نه ګوري تاسو سره ته ګوري اخلاص څه ته وي الله وی دغه سي تابع کړی دی منګه دا ساوري تاسو د فیدې د پاره لتکبر الله علی ما هداکم دې د پاره چې تکبیر وای تاسو په دې باندې الله اکبر الله اکبر وای بسم الله الله اکبر په دې ساوري وای ول علامه هداکم په هغه طریقې چې خودنه کړی د الله تاسو ته وبشر المحسنین زیر ورکا هغه خسته عمل کوونکو ته خسته عمل کوم دی چې دریا نه پاکي خسته عمل کوم دی چې دریا نه پاکي بعض خلک چنده ورکی کنه دا چې به کلاس بل نه ورکی دې د پر چې خلکو ته اوخ کاری چې د سل روپۍ ورکړي 50 ورکړي 1500 ورکړي ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ان الله يدافع عن الذين امنوا اوس د دې ځنه مسله د جهاد شروع کړي مونږ ویلو په دې صورت کې آیاتونه مختلف انواع ذکر دي د جهاد مسله پکې هم شته ناسخ منسوخ هم شته محکم متشابه هم شته هر قسم آیاتونه دي په دې اوس مسله د جهاد شروع کړه او رب ته د مخکې سره ده کله چې ته سفر کې د حج لپاره او که سفر کوي د جهاد لپاره نو پروا مکه الله حفاظت کوي ستاسو بچو به حفاظت کوي الله وي ان الله يدافع عن الذين یقینا الله تعالی اړي د جنگ جنگ هغه کسان چې ایمان د مؤمنانو هغه کسان چې کافر دي کافر لر د مؤمنانو نه اړي الله بس تاسو حفاظت کوي ان الله لا يحب كل خوان كفور یقینا الله من نلری د هر خیانتګر کفور ناشکر سره خوان او کفور دا دوړه د الله سدي دشمنان دي نو دا دوړه ستاسو دشمنان دي خوان خائن نه د خان او د خائن نه دي د مبالغه صيغه ده زیات خیانتګر او کفور ناشکر چې الله په نعمتونو کړ دي احسانات یې کړی دي هغه نه باوجود څه کې د الله غ نعمتونو ناشکری کوي چې مال الله سره کړ دي لکه حدیث کې راځي زنانو ته نبی علیہ السلام وی چې ما ډیر زنانه په دوزخ کې ولیدي هغه ورته یا رسول الله ولی وتکفرن العشیره تاسو ناشکری د خاون کوي ناشکری د خاون کوي خاون ولا تمام ورځ مزدوري کوي روزه شپلېږي روزانه په غوخه خوري خو که یو ورځ ساک پاخه شو کنه وتا خوار کرمه څه خوړل ستا په کور کې څه دي الټه پاغه منه تانو نه بده ردی ورته وي پلا خاون ته او ستا کور کې څه دي قاری صاحب تجربه شته کله خوان کفور نو دا خزه چې دام ناشکر ده د خاون نو دا خیانتګر څنګه دی خیانتګر دا دی چې دې رستو پاتې شو ته jihad لاله نو بیرته ستاده مال ستاده بچو ستاده کور دغه حفاظت نه کوي آی کې خیانت کوي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اذن للذين اجازه اذن للذين اعلان کړی شوی دی خلقو ته هغه کسانو ته هغه سره د جنگ کې دي شي یقاتلون چې دا غو سره جنگ کې دي شي اجازه شوی چاته مؤمنانو ته ګور دا اولنې آیات ته په بار د قتال کې خو په دې کې امر د قتال نه دی اجازه صرف ملاو شي او زنا اعلان شي اجازه شي او دا اجازه د سو وجنه شي یو دا چې یقاتلو یقاتلون چې دو سره جنگ کې دي شي دو سره خلق جنگ کوي دو سره یو سړی تا په سره غږی کې جنگ کوي نو بیا به سره جنگ کوي بیا په گزار کوي یو سړی په تاره سپیډ گزار کو خپل بدل واخله سپیډ رواچو غلې کېږي ورته بیا ما یقاتلون ځکه چې دوی سره جنگ کیږي او دویم چې په دوه باندې ظلم کیږي او دریم دوی سره الله امداد کوي نو دا اجازت ملاو شه دی د جنگ او امر د جهاد قتال به څه کړي په سوره بقره کې وقاتلوا فی سبیل الله التبع امر دی چې و جنگيږي د الله په لار کې بیا وغوځي الته بیا امر دی او دلته دا مخکې نازل شوی د آیات نو دا اجازت ته نو اباحت ته پدې ځکه نو اذن للذین یقاتلون اعلان کړی شوی دی هغه کسانو ته چې هغه سره جنگ کې دي شي د جنگ کولو بانهم ظلمو په دې سبب چې په دوی باندې ظلم کړی شوی دی وان الله وان الله على نصرهم لقدير او یقینا الله تعالی د دوی په امداد باندې قدرت لرونکی دی الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اوس الله وی دا جهاد ولې وکړي جهاد ځکه وکړه کسان چې او وخت کلی شو وستلی شو د خپل کورونو نه بغیر حق بغیر څه د جرم شرعي د کور کورونه ولا خالی کړل زمون موحدین سو وخت مخکې داغو کورونه په باړه کې دغه سوزولي او وخت کلی د کورونه پوخه بغیر حق بغیر سره دغه جرم سو د موحد جرم د پیغمبر جرم د صحابه جرم په دنیا کې سیدا الا ان یقولوا ربنا الله الا ان یقولوا ما سوا د دینه چې دوی ول رب زمنګ الله دی څه په دغه جرم په دې جرم باندې د کورونو وکړې شو نو الله وی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس کنه وی اړول د الله تعالی خلق لرا بعض لره په بعض باندې کنه اړول الله بعض خلق په بعض باندې نه د فکول الله بعض خلق نو سوامي عام خاص ګرځي دو د خاص راهبانو د پاره هغه برواني شي وي او بيع هغه د نسوارا او عبادت خاني او صلوات هغه عبادت خاني د يهودو صلوات چې د هغه نوم سلوه سل سلوتا او سلوتا هغه ورته سلوتا وي يهوديان هغه خپل عبادت خانه ته سلوتا وي نو صلوات ورته وي چې هغه عبادت خانه دا ټولي برواني شي وي او مساجد هغه جمعهتون یذکرو فی اسم الله جمعهتون د مؤمنانو د مسلمانانو چې یادېږي پاغي کې نوم د الله ګوره دا ګرجی کنيسي جمعهتون دا بروان شي په خپل خپل وخت کې په دې وجنه چې پاغي کې د الله نوم یادېږي نو الله وی جهاد مې زکه فرض کړ چې د يهودو په وخت کې به هغه عبارت خونه سلوته بروانه ده او د نسوارو وخت کې به د هغه سوامع او بيع بروانه ده هغه ول خلق قرانول که هغه د الله نوم غسته وس ګور نس سلوته روانيږي نه سوامع او بيع روانيږي نه هغه جمعهتون روانيږي چې پاکي کې د الله نوم نه غسته کی عام جمعهتون ته ګور کنه نه پاکي کې جنگ شته نه پرزور شته نه خلق خپکیږي لاړ شه په موس پکې کې وځي خو چې په کوم کې د الله نوم غسته کېږي توحید بیانېږي پکې نو یا غزه کې به د موحدینو تسلط وي او که کمزوري نو ورته درس موقع دا قران ما بیانو د دې ضرورت نشته د دې په دې بل کتاب د حدیثو کتاب وي مشکات وي خیر دی بل کتاب وي ضرورت نشته نو تا ته به قران مو قران ته به دې نه پریدي د جمعهتون روانول یوازې دا نه ده چې ته عمارت وران کی احادیث کې راځي کنه چې وهي عامره من ال وهي عامره هو هي خراب من الهدى دا جماعتونه به غټ غټ عمارتونه به د جوړ وي هو هي خراب من الهدى د هدایت په پکې دومره لاشلی هدایت په پکې نه قرآن په کې څوک نه بیانې یذکر فی اسم الله کثیره چې یادول شي پاغي کې نوم د الله ډیر ولا ينصرن ولا ينصرن الله ما ينصر خامخ مدد کوي الله تعالی دا غچا سره چې هغه مدد کوي د دین د الله ما ينصر څوک چې دین د الله مدد کوي نو الله دغه مدد کوي څوک چې د الله دین مرسته کوي نو الله د هغه مرسته کوي د الله داغو په مالونو کې په اولادونو کې خیر برکت اچي چې څوک د الله د دین سره مدد کوي د الله دین سره مدد په مختلفو انواع سره دی د الله دین سره مدد ودریدل افرادی قوت دا غو زیاتول دي د الله دین سره ودریدل مالی تعاون کول دي د الله دین سره مدد اخلاقی تور منی دا رنګي تاغو تعمیراتو کې داغه په هر څه کې حصہ واخله جمعه جوړیږي حصہ واخله مدرسه جوړیږي حصہ واخله ځکه دا مدرسې دا د اسلام قلی دي بعض ځینو کې سفیران راشي کنه نو باز خلک هغه ته ډیر سپک ګوري وسپک ورته مو ګورئ دا سفیران دا د مدرسو دا غز مدرسې چې د اسلام کلی دي دا غي سفیران دي که دا مدرسې ختم شي کنه دا علما به ختم شي او دا دین بیانې څوک دا علما نو چې دین بیانون کې ختم شونه دین بسوک بیانې بیا د دې وجنه دا مدرسې دا مخ ختموي دا که وړي دي غټي دي هر څنګه مدرسې چي دي دا د اسلام او دین خلی دي د دې د تعمیر او د دې د خصو چوکې دي لپاره الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه او یاد ساتي که څوک نه کوي کندو سره مدد الله کی مدد د دومره غټي غټي مدرسې 77 کسو لاکه طالبان دي 40 لاک دي کسو دي دا دومره طالبان الله ساتي کنه ادا مدرسې چلیږي نن په پنځپیر کې 45000 50000 طالبان هغه الله ډوړی ورکي رزق ورکي هغه په دغه کې نه دي نازن د جمعات کې ټول نشرات لري په مدرسه کې نشرات لري بار پټو کې نشته من د سعودي عرب کې یو مرګري ویډیو راولېګل پنځپی راغله نو د بار د پټو ویډیو وکړه پټو کې طالبان نس یو سیاسي جماعت یو مرګري هغه ماتوي چې سړی عجیب کار دی من خلق له پیسې ورکو چې موږ درس کورا شي دا خلق ناراضي اې دا خلق پټو کې نس دوله پیسې ورکي مې نه سره دوه پیسې ورکي ټول څوک پیسې ورکړي پټو کې ناسو د ونو لاندې ناسو په دې سخت ګرمۍ کې اوس هم د قشان چل دي زموږ د دې نه لکان تل یاته بار پارټ کې ناسي څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې ناسي ولې دند ولا زی نشتی دا ټول ناس د الله د دین خپل کار کوي خو که څوک بل فرض د الله د دین کار نه کوي کنه یا ته نه مخړی الله ته ډو ضرورت نشته الله الصمد الله به حاجت د مستغنی ذات ته الله خپل دین د لپاره خلق پیدا کړلی الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه هغه کسان دا داسې خلق دي دا مجاهدین داسې خلق دي ام مکنناهم کچری طاقت ورکړو الله یې موږ دې ته پزمکه کې دا داسې خلق دي چې کدوله موږ طاقت ورک الله وي نو دوه بسو کې اقام الصلاه پابندي به د مونږ کوي ګور مجاهد باول سي دی به موس کوي طالب بسې دی به موس کوي موحد بسې چې دی به موس کوي یو سړی موحد شو مون نه کوي دا څنګه موحد دی اقام الصلاه واتوا الزکات زکات ورکي او امر امر بالمعروف او بیان بکې د نه کوي ونه عن المنکر یوم نکي بد بدینا ولله عاقبت عاقبت الامور خاص الله تعالی لره انجام د ټولو کارونه دي مخکې د دونه قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام ته عادیان عادیان خپل پیغمبر ته او سمودیانو او قوم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط علی السلام تسلی ورکړي نبی علی السلام ته چې پریشان کېږه ما که دوی تاسو دروغ نسبت کوي نو مخکنو پیغمبرانو تم د قشان نسبت شو و اصحاب مدین او سیدون کې د مدین ور عدالت قوم مدین نه دغه نه وي مدین والا شعیب علی السلام سره قوم ذکر نک ولی داغه دو قوم کنه آی کی والا تم تلو او مدین والا تم تلو ځکه صرف هغه اصحاب مدین ذکر کړه او اصحاب مدین ذکر ذکر ک چې ایکه د عربو کې غیر معروف دا مدین معروف نه ځکه اصحاب مدین وي وکذب موسی او نسبت درو کړې شو موسی علی السلام ته دې ګوره کذبه وي مخکې کذبت وي موسی عليه السلام سره کذبه وي دا ولي مجهول صيغه وسره ولي ویلا دا ځکه وي چې موسی عليه السلام تکذیب خپل قوم نه وکړي بني اسرائيل دا تکذیب چا کړو قبطیانو کړو کنه قوم د فرعون کړو نو ځکه یو کذبه موسی تکذیب شوی د موسی عليه السلام نو فاملیت للکافرین پس مهلت ورکړه مونږ دي کافرانو ته د په دې سوال یا الله پاک در تبا کول ولینا چې دوه د پیغمبرانو تکذیب وکړو یا دا اوس د پیغمبر تکذیب کوي ته ولنه تبا کوي نو الله فاملیتو پس مهلت ورک من کافرانو ته ثم اخذتم بیا اونی ول منګ دوی فكيف كان نکیر نو څنګه و زما عذاب څنګه و زما غا عذاب نکیر اصل کې د انکار نه نو هغه ارتاو شوی او دغه علا عروشها په چتونو خپلو ارتاو شو علا عروشها دغه باغونه دغه کلی ټول ارتاو شو چتونه داغو نو سو وخرستو دیوال نه ارتاو شو باغې منی نو هغه نه ډیری جوړ شو وبئر معطله هغه ډیر کوی شړ شوی وقصر مشید هغه مانع شړی شوی هغه مضبوطی مانع پخې هغه شړی شوی الله هغه د قشانې پاتې شوی نو پکار د دې خلقو لا ځکه مشرکانو چې دا کوم ځای کې دي نو الله یو ځای کنه او فلم یسیرو فی الارض آیا دوی نه ګرځي په ملک کې چې وځي د سمکه کې وګرځي دا ټول د قشانشته د کندرات پاتې دي فتكون لهم قلوب يعقلون بها چې پیدا شي دورره زړونه داسې زړونه چې پویږي پاغي سره الله وی چې لګ اوزه سفر وکا دې د پاره چې ته پوه شې عقل درکې راشي نو محل د عقل لکه خلق چې محل د عقل زړه دی او که دماغ دی نو الله وسوي دماغ دی کنه زړه دی کنه لهم قلوب يعقلون بها چې دوی د پاره داسې زړه شي چې عقل پوښي او دیم اشاره دی ته کوي چې د د کوی د سینځه خشانې په کوی کې یوازې ما پاتې کېږي لږ بار وزه وګرځه سفر یو کا چې عقل در کې راشي ځکه سړی چې سفر یو کې کنه مختلفې سفرې نو د کې تحمل برداشت اخلاق خوی خشي د خابدو پیجنې د دې وجه نه کوم خلق چې په سفر کې هم خنشي کنه هغه چرته بیا نه خکېږي هغه به د عقلي ونی بیا نو لهم قلوب د دوی لپاره چې شي زړونه چې پويږي پاغه باندې و اذان يسمعون بها او غوګونه چې اوري اوري د کېږي پاغه باندې دا چې غوګونه چې پاغه ووري ګوره د غوګونو د سړی څه کار وکړه خو چې کله سترګو محل لاغې کنه نو الته کلام بدل کړ ولې د غوګونو زړه خو پیدا واغستې شو خو د سترګو نه پکاتو سره ته پیدا نه اغستې کېږي چې سترګې کولاو شي غټي شي نو ځکه کلام بدل کړ فإنها لا تعمل ابصار پس یقینا نړندېږي سترګې ولكن تعمل قبول قلوب التي في في الصدور لیکن رندېږي هغه زړونه چې په سینو کې دي مطلب څه بعض وخت سفر لم سړی لړ او دا مختلف کندرات هر سو ویني لیکن دا غسترګو په کتو سره د بیا عقل او خیارتیا را نشي ولی د د زړه مړ دی په غزړه کې عقل مندي او خیارتیا نشي زړه یو بوده دی زړه وان یوما او یقینا دا یو ورځ عند ربک پنس د رب ستا ک الف سنه مما تعودون پشان د زر کلونو دا غروزو چې تاسو شمار کوئ مما تعودون دا غنه تاسو شمار کوئ ګوره دا خو یا اشاره دی ته دا چې ګوره و انسانه ته یو علاقه یو وطن تر وانه نو ستا په زر کال لګي نو د الله په یو کون لګي او سات ختم به کی الله په عذاب راولي ختم به کی ته په زر کالو کې نشي ختمول الله په یو سات کې ختم کی د دې وجنه عذاب مغواړه یا اشاره دي ته چې د قیامت ورځ چې ده که نه د دې دورانیه به زر کاله د دې دورانیه به سوی زر کاله ځکه حدیث کې چې غریب سړی به نو دوه د پاره بخشش دی او رزق عزت من رزق عزت والا د عزت والا رزق په کوم ځای کې په جنت کې په دنیا کې خو سره ورپسې کړيږي الته بیا کړهو مړاو نشته والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتنا په آیاتونو زمون کې معاجزین مقابله کوونکي داغه سره معاجزین معاجز دا صيغه ده دا د باب مفعلین ده باب مفعلین اشاره دی ته چې دغه کسان دا مشرکان دو مقابله کوي د اصحاب آیات سره پیغمبر سره یا الله سره او صاحب الایات هغه دو سره مقابله کوي معاجزین نو دو کوشش دا کوي چې دا بند کې یو کمزوري کې معاجزين دو کمزوري کوي دي لره نو دغه دي دوزخيان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته نه دلی ګلی الله مخکنه تانه منګه هیڅ پیغمبر ولا نبی او نه پیغمبر نبوت ولا الا اذا تمنى رسول او نبی کی سوق فرق ته سوق رسول عام کې نبی خاص کوي او څوک نبی عام کې رسول خاص کوي یو عام کې او بل خاص کوي او مخکې پکې موږ دې کې فرق نسبتي خوله چې رسول د الله د طرف نه او نبی مخلوق ته دغه فرق نسبتي دی الا اذا تمنا تمنا په معنا د لستلو ته تلاوت راځي او دا په اشعار د عربو کې شته لکه حسن ابن ثابت رضی الله عنه وی تمنا کتاب الله ما د الله تمنا کتاب ولست یا تمنیت کتاب الله نو تمنا په معنا د لستل راځي په دې ځای کې یو اشکال دی هغه اشکال دی خو هغه یو روایت مني وی دا نبی علیہ السلام اونو لست خو شیطان د نبی علیہ السلام په ش... په طرز لستل یا د نبی علیہ السلام په خبرو کې وسوسه واچوله نو هغه مخاطبینو دا واوریدل چې دا نبی علیہ السلام ورسره تلک الغرانیق العلا دا غټ غټ بتی دي غرانیق هغه غټ غټ قارغان ته لیکيږي نو خپل دی الها او تاغو غرانیق وي چې دا غرانیق ته د دوه سفارش کیدی شي نو مشرکین زر سجده وکړه په هغه وخت کې او ډیر زیات خوشاله شو چې نبی عليه السلام زمنګ د الها او تایید وکړ نو تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجى اصل کې دا روایت دا روایت څنګه صحیح نه دی شفا کې قاضي عیاض لیکلی چې د دې په متن کې استراب دی امام قرطبي لیکلی چې دا روایت منکر او منقطع دی دارنګ نور ډیر لیکلی چې دا موضوعي او ضعیف حدیث دی زنو دا ویل چې دا یې سن ثبوت نشتی او بل دا چې دا د قران عظیم نه صراحتا خلاف دی بل دا چې د نبی له صلوات و سلام په شان شیطان دا وینا وکړه دغه تلاوت یو د قیو وی پکې یا د نبی له سلام د خلنه نعوذ بالله جاری کړه یا نبی علیہ السلام په شان هغه د تلاوت وکړه دغه شان نو دا خو د وحی نه اعتبار او اعتماد ختميږي چې شیطان هم د تلاوت کول شي نبی علیہ السلام په شان د دې وجه دغه روایت صحیح نه دی خو تمنا دې کې په معنا د لستلو ده نو معنا دا ده الا اذا تمنا مگر هر کله چې لوستل بکول تمنا چې لوستل بکول هغه الق الشیطانو نو غرزول به شیطان وسوسه په زړونو د خلقو کې ځکه هغه خلقو دا معنی کړه تمنا چې لوستل به پیغمبر نو الق الشیطانو وا بچول شیطان خپل وسوسه خپل غ تلاوت فی امنیتی په تلاوت د پیغمبر کې دغه معنی صحیح نه ده تمنا تلاوت په کول کله به چې تلاوت کوو الق الشیطان او بغورځول شیطان وسوسه په زړونو خلقو کې الق الشیطان وا بچول شیطان وسوسه په زړونو د خلقو کې فی امنیتی په وخت د لستلو داغه کې فی امنیته په وخت د لستلو داغه کې یعنی داغه په لستلو کې نه په وخت د لستلو هغه کې هغه وسوسه بسوه په زړونو کې به وسوسه واچوله چې دا خو ساحر دی دا کذاب دی د افترا وکړه د ځان نه د خبرې جوړې کړې دا ټول دا خبرې ولا پښړ کې هغه پښړونو کې به وسوسه اچول دا نو چې د پیغمبر پغه تلاوت کې به وسوسه اچوله نو فینسخ الله ما یلقي الشیطان نوروان بکړل الله تعالی هغه شبهات یلقي شیطان چې اچول به شیطان په ژوند د خلکو کې الله باغ روان کړل پس منی په دلایل باندې ثم يحكم الله آیاته بیا بکله کو ساتل الله تعالی خپل آیاتونه نور آیاتونه به راول داغه تایید کی او دا خلق ژوند نه به وسوسي دا لړک صحیح شو کنه والله علیم حکیم الله پوهه حکمت والده ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض وس علت ذکر کړي چې شیطان د وسوسې ولي واچولې د خلقو په ژوندونو کې څه وجوه الله وایي د دې مقصد د پاره ليجعل چې وګرځوي الله تعالی دغه شوبې چې شیطان چولې فتنتن امتحان للذین فی قلوبهم مرض د پاره دا کسانو چې پښلون داغه کې د بیماری نفاق ته داغو د پاره د امتحان کې والقاسیه قلوبهم هغه سخت ژړون والو د پاره چې د هغه د پاره د الله امتحان وګرځي وان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا ظالمان خامخا په دشمنای لري کې دي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك دا متعلق دی فینسخ الله سره الله دا شبهات لري کوي ولی لري کوي دې د پاره ليعلم ليعلم الذين دې د پاره چې یقینو کې هغه کسان اوت العلم چې ورکړي شي دې ورته علم اوت العلم نه مراد عام مؤمنان مسلمانان ایا اوت العلم نه مراد اهل کتاب دي ځکه هغه کې اهل کتاب هم ناس دا واقع امام بخاری هم نقل کړی دا خو امام بخاری پکې وتلک الغرانی قل علا وان دا پکې نه نقل کړی نو دا الله د شبهات ولې لري کوي اوت العلم دې د پاره چې یقینو کې دغه علما دغه يهود انه الحق من ربک چې یقینا دا حق ته ستاسو رب له طرف نه دی دا قران عظیم دا دین دا نبی صلی الله علیه وسلم دا حق دی نو فیؤمنو به نو ایمان براوړي په دې معنی نو فتخبت له قلوبهم نو خب نرم شي زړونه د دواغې ته فتخبت لهم قلوبهم الله وی چې ایمان خه مضبوط شي پاغي باندې او د دوه زړونه خه نرم شي وان الله لهادي الذين امنوا یقینا الله تعالی رسوي مؤمنان لا لارې نه غتا ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته اوس باز خلق داسې دي چې دا غو د زړه خدا شکوک شبهات نه ختميږي نو الله ولا يزال الذين كفروا همیشه به هغه کسان چې کفر کړي دي په شک کې به د دینه فی مریه منه دا منو زمير قران ته راځي دي دو به په شک کې د دې قران نه حتا تاتيهم الساعه تر دې چې راشي دوی ته قیامت او بغتت الناس با او یات یوم العذاب یا راشي دوی ته عذاب عذاب دروازه شنډي هغه څه عذاب ورته الله راولي الملك يومئذ لله نو په دغه رز ګوره بیا خلاصې دل نشتی کېدې شي اوس لکه دا راشي چې کېدې شي موږ د عذاب نه خلاص نو الله وي الملك يومئذ لله بادشاہي په دغه ورځ صرف د الله تعالی د يحكم بينهم فیصله بو کې په مین ددو کې پس هغه کسان چې ایمان راوړل عمل کړي دي نیک دوی په جنتونو د نعمتونو کې هغه کسان چې کفر کړل او تکذیب کړل د آیاتونو زمنګ نو دوی د پاره د عذاب سپکون کې ذلیل کون کې والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا اوس د دې ځین الله هغه فضیلت د هجرت ذکر کوي مهاجر دی د الله د لپاره هجرت وکړو نو د شهید شو قتلو یا او وجل شو نو دا چې او وجل شو دیم په منزله ده دا کوم چې مړ شو په خپل مرګ باندې دا د منزلم د شهید ده نو الله وی هغه کسان چې هجرت وکړ په لار د الله تعالی کې د پاره د دین د الله ثم قتلو بیا او وجل شو او ماتو یا مړ شو په خپل مرګ باندې نو د دو مرتبه په بعض احکاماتو کې برابر ده هغه څه لا يرزقنهم الله رزقا حسنا نو رزق ورکي الله دوته رزقا حسنا رزق خسته دوته به الله خسته رزق ورکي کوم رزق په عالم برزخ کې حدیث کې او مخکې تیر شي سورہ ال عمران کې کنه چې بل احیاء عند ربهم يرزقون سورہ ال عمران کې تیر شي کنه تیر شي چې دا شهیدان د ژوندې دي په الله سره الله سره ژوندې دي او دوال سره رزقونه خوري او حدیث کوم دی په حواس لطير خضر تسرح في الجنه حيث شاء دو په هغه د شنو توتیانو په ججرو کې دي الو زیدا شنو توتیان په جنت کې ست طرف ته چی دا خوخي کې خوراکونه کوي نو دو بال تر رزقونه خوري په دې عالم برزخ کې وان الله له الخير الرازقين یقینا الله تعالی خروزی ورکون کې دي لا يدخلنهم مدخلا يرزونه لا يدخلنهم خامخ داخل بکی الله دوی لره مدخلا دا غزیر داخل دوته يرزونه چې دوی خوخی الله به دا زیاته داخل کی چې هغه زیاته داخلو دوه به خوښ ډیر زیات هغه سره جنت وان الله العلیم حلیم یقینا الله تعالی په دې بردبار دې صبر کوونکې ذالک ومن عاقب عاقب بمثل ما عوقب به دا زیر الله یقیني دی دا کوم زیر چې تاسو لمه راک الو دې کسر اغلې ذالک ومن عاقب ما یو صورت ختمه شوه دا وی نه راځي نو ومن عاقب بمسلم عوقب به هغه هغه چا چې بدله واغستا په شان داغي ما عوقب به چې دوی لر تکلیف ورکړې شوی دی الله وی کدو بدله واغستا په شان داغي چې دې ته تکلیف ورکړې شوی ثم بغي علی بیا ظلم کړې شي په غباندي الله تعالی په دې امداد باندې قادر دی دا امداد الله په دې وجه کوي چې بان الله هو الحق چې یقینا الله تعالی حق د بندگی کول داغه وما انما يدعون من دونه الباطل او یقیني بندگی کول داغه چا چې دوه تر مدد شوی هو الباطل دا باطل لا وان الله هو العلي الكبير او الله تعالی یقینا الله تعالی اوچت اوچت ذات دی ډیر لوی دی الم تر ان الله انزل من السماء ایمان ایا تنه ګوري چې یقینا الله تعالی ورې د بری نه وبو نو فتصبح الارض مخضره فشي سباز مکشنا فتصبح الارض مخضره ابن عطیه وی چې زما کې تلاړم باران شو سار می چوکه تلاقی کې شین کې راختره هغه د تهامه او د مکې ځمکه داسې ده چې شپې باران وشي سار مالې هغه شنه او زمونږ په علاقه کې د چوړو هلته چې باران وشي کنه سار مالې هغه بیا تک شنه غټ غټ واخه پکې ولاړ نو الله وي تنه ګوري چې الله وري باران د برینه نو فتصبح الارض مخضره پس شي سبا لا غزمکه شنه تکش نه ان الله لطيف ان الله لطيف خبير یقینا الله تعالی مهربان دی خبردار دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکو کې دي وان الله له الغنی الحمید یقینا الله دې به حاجت الحمید ستایل شي داغه چاته ضرورت نشته بس ته پولیس ابراغل لپاره الله دې رحم